د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ډېر لوی او برداره ځیګر وو، د ده په لیدلو څوک بېرېدی، هیبت او دبدبه یې درلودل، دغه جبار عمر دروازه ورپورې وهل، د هغه طرف ورته وویل شوه، څوک یې؟ ویل عمر. خور یې وبېرېدل، ژر یې خباب رضی الله تعالی عنه په پستو کې پټ کړ. فاطمې رضی الله تعالی عنها هغه د قرآن مجید ورقه پټه کړه او بیا یې دروازه ور خلاصه کړه. عمر ور ننوتی او ویل، تاسې څه شي وایه؟ هغو ویل، هیڅ شی نه وو، موږ په خپل منځ کې خبرې سره کولې. عمر ویل، یا، ما یو څه واورېدل، آیا دا هغه د محمد خبرې وې؟ سعید رضی الله تعالی عنه وویل، یا عمر! که حق بې له ستا د دين څخه په بل دين کې وو؟ عمر پر سعيد نارې کړه، اصبعت؟ آيا د دينه اوښتی يې؟ سعيد وويل، بل اسلمت، يا، بلکې مسلمان شوی يم. عمر هغه خپل اخښی سعيد راچپه کړ او وهي يې. د عمر خور فاطمه رضی الله تعالی عنها عمر ځني راپورته کوي او خپل خاوند خلاصوي. عمر خپله خور فاطمه هم پر مخ په چپلاخه یا څپېړه ووهل، د هغې د خولې څخه وینې را ایله شوې. عمر جبار او شدید دی، رحم او شفقت یې هېر دي. خور یې په ژړا شوه او ویل، هو! موږ مسلمانان سوي يو پر الله او د هغه پر رسول مو ايمان راوړی دی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله عمر نا امید سو او ویلیدل چې خور یې ژاړي او د خولې څخه ویني بهیږي وشرمېدی او پر خپل عمل پښیمانه سو په زړه کې یې رحم او شفقت پیدا شو چې څنګه خپله خور وهي او دا هم اول وار و چې خور یې ووهل نو یې په نرمه لهجه ورته ویل هغه ورقه چې تاسې ویل هغه راښکاره کړئ چې زه یې ووایم خور یې ویل یا نې دې ښکاره کوم عمر ویل قسم په لات او عزا په بد نیت لاس نه وروړم فقط رایه که چې وې ګورم او تاوان هم نه ورسوم خور یې پوه شوه چې عمر نرم شو نو یې ورته وویل، یا عمر! دا کلام الله دی او ته مشرک او نجس یې. که دې د هغه د ویلو اراده وي، یو وار غسل وکړه بیا به یې درکړم چې ویې وایه. د عمر فکر او چورت په هغه ورقه کې بند شو چې دا به څه شي وي او څه به پکښې لیکلي وي، نو د ډېره شوقه څخه موافق شو. غسل خانې یا تشناب ته ننوتی او غسل یې وکړ. کوم وخت چې راووتی خور یې هغه ورقه چې قرآن مجید پر لیکل شوی و، ورکړه. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لیک او لوست زده وه او د ورقې په ویلو یې شروع وکړه. په ورقه کې لیکل شوي وه، بسم الله الرحمن الرحیم. عمر رضی الله تعالی عنه وویل، الرحمن او الرحیم څومره ښه پاک او طیب، نیک او مبارک نومونه دي. بیا لیکل شوي وه، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یعنی ای محمده! موږ د دې لپاره دا قرآن پر تا نه دی نازل کړی چې ته ځان په محنت او مشقت کې واچوې. الا تذکرة لمن یخشی بلکه موږ د هغه چا دپاره پند او نصیحت نازل کړی دی چې د الله جل جلاله څخه پیری بیریږي. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی نازل سوی دی د هغه چا له طرفه چې پیدا کړي یې دي مځکه او لوړ لوړ آسمانونه. یوازې دی جل جلاله د هغو شیانو مالک دی چې په آسمانو کې دي او د هغو شیانو مالک دی چې په مځکه کې دي او د هغو شیانو مالک دی چې د مځکې او آسمانو په منځ کې دي او د هغو شیانو مالک دی چې تر مځکه لاندې دي. دغه ټول موجودات په پیدا کولو، په ملکیت، په فرمانبرداري کې یوازې د ده جل جلاله دي، بل هیڅوک نه دی ورسره شریک. بېشکه چې زه الله یم، بې له ما څخه بل هیڅوک د عبادت وړ او لایق نشته، نو زما عبادت کوه او زما د یادولو دپاره لمونځ ادا کوه. ان الساعة آتیة اکاد اخفیها بېشکه چې قیامت راتلونکی دی، زه اراده لرم چې د هغه د راتګ وخت پټ او مخفي وساتم. لتجزا کل نفس بما تسعی د پاره د دې چې هر چا ته د هغو عملو جزا ورکړل شي چې دوی یې کوي. داسې آیاتونه دي چې ټول د الله جل جلاله او د قیامت په باره کې خبرې کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دغو آیاتو په تلاوت سره نرم شو. د کلام الله تر تاثیر لاندې راغلی، د مسلمانېدلو اراده یې شوه، نو یې وویل، دا څونه ښه او مکرم کلام دی، محمد صلی الله علیه و آله وسلم چېرې دی چې ورشم؟ خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنه خو پټ و او دا خبرې اوري، دلته چې عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره وکړه، خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنه راوغورځېدی ویل زیری درکوم یا عمر زه دا آرزو لرم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جمعې د شپې دعا ستا د پاره شي هغه چې وی فرمایل الهي په عمر ابن الخطاب یا ابو جهل ابن هشام سره اسلام معزز کړي او درځه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به زه دروښیم نو يې عمر رضی الله تعالی عنه د ارقم ابن ابي الارقم و کور ته رارهي کړ. هغه کور چې د مسلمانانو د اجتماع او تعليم ځای و. کوم وخت چې د ارقم کور ته ورسېدل، د عمر رضی الله تعالی عنه سره تر اوسه هغه خپله توره ورسره وه او د جنګ د پاره آماده معلومېږي او هلته بيا هغه نعيم و رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم ته خبر وروړی و چې عمر ستا د وژلو په نيت رارهي دی. و اصحاب کرامو ته ټول اخبار داسې رسېدلي دي چې عمر را رهي دی او غواړي چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ووژني. په هغه نوره قصه چې د فاطمه بنت الخطاب او سعید رضی الله تعالی عنهما په کور کې پېښه شوه نه دي خبر. نو خود اصحاب کرام دلته د جنګ دپاره تیار او آماده دي. کوم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنه د ارقم ابن ابي الارقم و کور ته ورسېدی او د کور دروازه یې وټکول یو د اصحاب کرامو څخه ورولاړ شو د دروازې تر چاک یې ورته وکتل وی لیدل چې عمر تر په لاس ولاړ دی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې د نن په خونه کې وو هغه ته حال وای او دلته اصحاب کرام د سرای په میداني کې سره راټول دي حمزه رضی الله تعالی عنه پوښتنه وکړه چې څه پېښه ده دوی ویل عمر دی حمزه رضی الله تعالی عنه ویل عمر دروازه ورخلاصه کړئ که د ده راتګ د خیر په نیت وو خیر به وویني او که د شر په نیت راغلی وو د ده په توره به یې ووژنو هو دا صحیح ده چې عمر غټ او ډیر قوي دی مګر سیدنا حمزه رغد الله تعالی عنه جنګي پهلوان او فارس دی داسې پهلوان دی چې په قریشو کې مثل نشته په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خونې څخه راووتی حمزه رضی الله تعالی عنه وویل پرېږدي چې کور ته راسي زه یې د ده په توره وژنم رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل یا حمزه ته ننوځه حمزه رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر خونې ته ننوت او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل عمر ته دروازه ور خلاصه کړئ اوس خلق په حیرت کې دي چې عمر د د علیه الصلاۃ والسلام د وجلو په نیت راغلی دی او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وايي دروازه ور خلاصه کړئ حال دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره کم ساتونکی هم نشته او حمزه چې په مسلمانانو کې قوي او پهلوان دی هغه ته یې هم وویل ته خونې ته ننوځه مګر بیا هم چاره نشته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت حتمی دی و عمر رضی الله تعالی عنه ته دروازه ور خلاصه کړه او عمر کور ته ور ننوتی، غټ، قوي، جابر، شدید سړی، توره هم ورڅخه ده. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ور نږدې شو، عمر رضی الله تعالی عنه یې تر ګریوانه ونیوی او شدید تکان یې ورکړ، په دونه قوت سره یې وښوراوه چې عمر پر زنګنو کښېنستی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اما آن لك یا ابن الخطاب ان تسلم یعنی ای د خطاب زوی د دې وخت نه دی راغلی چې مسلمان سي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم وفرمایل او ته تر هغو نه مسلمانېږې چې الهي غضب درباندې نازل نه شي لکه پر ولید ابن المغیره چې نازل شو او نور یې هم وفرمایل اللهم هذا عمر ابن الخطاب اللهم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب عمر رضی الله تعالی عنه وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تکبیر ووایه او کم اصحاب کرام چې دلته موجود و هغو هم په لوړ آواز نارې کړه الله اکبر دا تکبیر په دونه لوړ آواز و چې ټولې مکې واورېدې قریش وویل والله یو حادثه پیښه ده او لوی حادثه ده رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پوسو چې خبره ښکاره او واضحه شوه او خلق خبر شوه نو يې اصحاب کرام امر کړه چې خپلو کورو ته ولاړ شئ. ټول مسلمانان د ارقم رضی الله تعالی عنه د کوره څخه په تلوار ووتل او هر يو پر خپله لار ولاړی. عمر رضی الله تعالی عنه وايي، کوم وخت چې ما اسلام راوړی د ځانه سره مې فکر وکړ چې د اهل مکې څخه څوک د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سره ډېر عداوت لري. خپل زړه راته وویل ابوجهل. نو ورغلم او د ابوجهل دروازه مې ور وټکول. ابوجهل راووتی ویل اهلا وسهلا مرحبا بابن اخي ویل څنګه راغلی؟ ما ویل غواړم چې خبر دې کړم چې ما پر الله او د هغه پر رسول محمد صلی الله علیه وآله وسلم ایمان راوړی او ټول هغه شیان منم چې محمد صلی الله علیه وآله وسلم راوړي دي. ابو جهل د کور دروازه په زور بنده کړه او ویل، تبا لک، تا لره دې هلاکت وي، زما دې ټوله ورځ را خرابه کړه، په شنه سهار دې دا زیری راباندې وکړ، دا څه خبر و چې تا ماته راوړی؟ وروڼو! تاسې پوهېږئ چې عمر د همت او مړانې، د قصد او عزم خاوند و، د ده اسلام و مشرکانو ته ذلت او سپکاوی و، او مسلمانانو ته عزت، شرف او خوشحالي وه. عمر رضی الله تعالی عنه وايي، کوم وخت چې به يې څوک مسلمان شو، کفار به پر را وګرځېدل، وهل او ټکول به يې ورکول، خو کوم وخت چې زه مسلمان شوم، زما ماما ته ورغلم چې ابوجهل ابن هشام و او په خپل اسلام مې خبر کړ، هغه په کور ننوت او دروازه يې راته وتړل او بيا د قريشو يوه بل لوی سړي ته ورغلم، هغه مې هم په خپل اسلام خبر کړ، هغه هم دروازه راته بنده کړه او په کور ننوت، بیا مې د ځانه سره وویل، دې خلقو خو څه ونه کړه، مګر دا نه ده صحیح چې نور مسلمانان وهل کېږي او زه دې ونه وهل شم. یوه سړي راته وویل، غواړې چې خلق ستا په اسلام خبر شي؟ ما ویل، هو. سړي ویل، کم وخت چي خلق په حجر کي کښېنستل ته ورسه د جمیل ابن معمر وڅنګ ته کښېنه او په کراره سره ورته ووایه چي زه مسلمان سوم. بس په دغه ورځ ټوله مکه درخبروي. عمر رضی الله تعالی عنه غواړي چي د ده د اسلام خبر ژر نشر سي او ټول قریش به خبر سي. نو عمر رضی الله تعالی عنه د جمیل پر طرف ورهي سو د دغې قصې روایت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما کوي او وايي، زه په خپل پلار پسې وم چې پلار مې و جمیل ابن معمر ته ورغلی، جمیل د کعبې شریفې سره ناست و، عمر رضی الله تعالی عنه ورسره کښېنستی او ورته ویې ویل، یا جمیل! آیا ته نه یې خبر؟ هغه ویل په چی شی؟ ویل ته نه سوې خبر چی زه وایم اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وایی والله زما پلار ته یې هیڅ جواب ورنکړي او نه یې پوښتنه ځینې وکړه چې کله یا څنګه بس ولاړ سو او نارې یې کړه یا معشر القریش عمر دین پرېښاوه عمر رضی الله تعالی عنه تر شا په پسې دی او وايي، دی درواغ وايي، بلکې زه مسلمان شوم، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. عمر رضی الله تعالی عنه خپل اسلام د ټولو قریشو په حضور ښکاره کړ. قریشو د هغه خپل عادت سره سم چې هر څوک به مسلمان سو دوی به واهه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وهلو یې شروع وکړه دوی دی وهي او دی دوی وهي دې وهلو د ماپښین څخه تر ماښامه دوام درلودی خو په آخر کې عمر رضی الله تعالی عنه ستړی سو قریش ډیر دي، ځینې یې ځان هوسا کوي او ځینې یې وهل کوي، خو عمر رغد الله تعالی عنه یوازې دی او پر له پسې وهل کوي. قریش یو نه دی، پر عمر رغد الله تعالی عنه له هره طرفه وارونه کیږي او وهل کیږي. عمر رغد الله تعالی عنه پوه شو. چې نور نه سم جنګېدلی نو یې په دوی کې وکتل هغه د دوی شریف او معتبر چې عتبه ابن ربیعه و هغه یې ونیوی او په مځکه یې غوځار کړی او د هغه پر ځیګر کښېنستی نور قریش دی وهی خو دی د عتبه پر ځیګر ناست دی او دوې ګوتې د هغه پر سترګو ورمږي او ورته وایی دغه خلق راڅخه لیرې کوې او که دې سترګې در وچاودم عتبه نارې کړې، ځینې لیرې شئ، پرېږدئ، والله ړندوي مې. قریش هم لیرې شوه. عمر رضی الله تعالی عنه یې پرېښاوه، ده هم عتبه ایله کړ. قریشو بیا حمله پر وکړه. عمر رضی الله تعالی عنه بیا عتبه ونیو. عتبه بیا نارې کړې، دوی دغه د ونیسه الکه په حال کې وه څو عاص ابن وائل د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه پلار یا په بل روایت کې ابو جهل چې د قریشو د لوی مشرانو څخه وو راغلی ویل څه قصه ده حال ورته وویل شو هغه پوهیدی چې عمر شدید او د عزم خاوند دی او که دا مسئله نوره هم اوږده شي په خپله د قریشو په منځ کې فتنه جوړیږي نو ویل یوه سړي د خپل ځان دپاره یو دین اختیار کړئ پرېږدئ، هغو هم پرېښاوه، عمر رضی الله تعالی عنه خپل کور ته ولاړئ. امام بخاري د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي، کوم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنه په کور کې وو دا بېره ورسره وه چې قریش به کور ته پسې راشي، په دغه وخت کې عاص ابن وائل السهمي ورته راغلی، او دغه عاص په جاهلیت کې زموږ د حلفاوو څخه وو او عمر رضی الله تعالی عنه ته یې وویل، څه درته پېښه ده؟ عمر رضی الله تعالی عنه وویل، ستا قوم دا اراده کړې ده که زه مسلمان شوم ما ووژني. عاص ابن وائل وویل، څوک نشي درنږدې کېدلی. عمر رضی الله تعالی عنه وايي، پس له دغه چې عاص دا راته وویل نو زه په امان شوم. آس چې ور آس چې ور ووتی ویې لیدل چې شیله په خلقو ډکه ده. ده ویل چیرې ځی؟ خلقو ویل دغه عمر ته ورځو چې ددی نه اوښتی دی. آس ویل هغه ته څوک نشی ورتلای یعنی زما په جوار او ساتنه کې دی. بیا نو خلق سره وپاشل شوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دې سره کفایت ونه کړ چې قریش یې په خپل اسلام خبر کړه. بلکې خپل کور ته چې ولاړی هلته یې خپل اولادونه سره راټول کړه او ورته ویې ویل، پوه شئ چې زه دا شاهدي ادا کوم چې لا اله الا الله محمد رسول الله او زه تاسې امر کوم چې پر یوه الله جل جلاله به ایمان راوړئ. زوی یې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل، پلاره! زه یو کال د مخه مسلمان شوی یم. پلار یې په قهر سره ورته وویل، په والله زه به تا ته ښه وهل درکړم، آیا ته پلار پرېږدې چې جهنم ته داخل شي؟ یعنې ته مسلمان شوی وې او ما ته دې هېڅ نه ویل؟ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې به هر وخت دغه قصه ور په یاد شوه، زوی ته به یې قهر راغلی. اوس نو عمر رضی الله تعالی عنه هره ورځ د کعبې شریفې سره قرآن مجید وایي، خو څوک د بېرې نشي ورنږدې کېدلی. دا خو نسبت دا خو نسبت و مشرکانو ته د عمر رضی الله تعالی عنه ایمان راوړل وه مګر د مسلمانانو د پاره د عمر رضی الله تعالی عنه اسلام څه فائدہ ورسول د هغه په باره کې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وايي موږ مسلمانانو د کعبی شریفه سره لمونځ نه سوای کولای تر څو چی عمر اسلام راوړی صهیب ابن سنان الرومی رضی الله تعالی عنه وایی کم وخت چی عمر اسلام راوړی اسلام ښکاره سو او اسلام ته دعوت هم په ښکاره سره کیدی او موږ مسلمانان د کعبی شریفی پر شاوخوا ډله ډله کښینستلای سوای پر کعبه شریفه مو طواف کولای شوای او که یو چا بد او ناوړه الفاظ راته ویلي وای، تر یوې اندازې مو د هغه جواب هم ورکولای شوای. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي، د کومه وخته څخه چې عمر اسلام راوړی، موږ په عزت شوو. د مسلمانانو په حال کې دغه ټول تغیر د هغې ورځې څخه راغلی چې عمر رغدی الله تعالی عنه د ارقم ابن ابی الارقم و کور ته ورغلی او ویل یا رسول الله آیا موږ مسلمانان که مړه شو او که ژوندي پاته شو پر حق نه یو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو قسم مې دې په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی که مړه شئ او که ژوندي پاته شئ تاسې پر حق یاست. عمر رضی الله تعالی عنه وویل، نو موږ ولې خپل دین او اسلام پټوو؟ قسم مې دې په هغه ذات وي چې ته یې په حق سره رالېږلی یې چې موږ د باندې وروځو. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم هم هغه اصحاب کرام چې په دارالارقم کې موجود وه د وتلو دپاره تیار او اماده کړه. مګر هو هغه حر او آزاد اصحاب چې د قریشو د ساداتو او اشرافو څخه وه مریان او هغه ضعیفه خلق یې پرېښوول چې دغه نفر ټول څلوېښت نفره شوه نو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم دوه لینه یا دوه قطاره ځینې جوړ کړه او ټول نفر په خپله اصل په خپله اسلحه مسلح دي د یوه قطار په مخ کې حمزه ابن عبدالمطلب رغدی الله تعالی عنه دی او د بل قطار په مقدمه کې عمر ابن الخطاب رغدی الله تعالی عنه دی او د دوو قطارو په منځ کې سرور کائنات حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رهی دی. مسلمانان د دار الارقم څخه مسلح او منظم راووتل او د کعبې شریفې طرف ته رهي دي، پر لارې تهلیل او تکبیر وايي، لا اله الا الله محمد رسول الله او الله اکبر وايي، قریش ورته ګوري او هیڅ یې په وسه ونه شوه، نه یې آزار ورکړ او نه یې جنګ ورسره وکړ. د قریشو د ساداتو او اشرافو څخه څلوېښت نفره مسلمانان دي. په دغه طریقه سره د الله عز وجل دین ښکاره او روښانه شو و اسلام ته دعوت او اسلامي عبادت د هغه پټ حال څخه و اظهار او اعلان ته راووت او د دغې ورځې څخه د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم له طرفه و عمر رضی الله تعالی عنه ته د فاروق لقب ورکړل شو ابن ماجه او حاکم د ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې ویل یې په کومه ورځ چې عمر رضی الله تعالی عنه مسلمان سو جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم تراغلي او ویل یا محمد صلى الله عليه واله وسلم د عمر په اسلام سره د اسمان ملائکه یو د بل سره زیری ورکوي بزار او حاکم د ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې ویل، کوم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنه مسلمان شو مشرکانو وویل، مسلمانانو نن ورځ زموږ څخه انتقام واخیستی او د الله جل جلاله دا قول نازل شو چې فرمایي، یا ایها النبی حسبک الله ومن اتبعک من المؤمنین چې دا د سورة الانفال څلور شپېته نمبر آیات دی یعنی ای نبی صلی الله علیه وآله وسلم تا لره الله او له مؤمنانو څخه هغه کسان چې ستا متابعت کوي بس او کافي دي. دا د مفسرینو له خوا د دغه آیات شریف یو قسم ترجمه ده. ابن سعد او طبراني د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې ویل یې، د عمر رضی الله تعالی عنه اسلام فتح وه او هجرت یې نصرت و او خلافت یې رحمت و. موږ د عمر تر اسلام راوړلو تر وخته د کعبې شریفې سره لمونځ نه سوای کولای، کوم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنه اسلام راوړي او تر هغو یې د مشرکانو سره جنگونه کول څو موږ یې پرېښوولو چې د کعبې شریفې سره لمونځ وکړو ابن سعد او حاکم د حذیفه رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې ویل یې کوم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنه مسلمان سو اسلام داسې شو لکه یو څوک چې پر موږ رارهي وي او کرار کرار رانږدې کیږي. کوم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنه شهید کړل شو، اسلام داسې شو لکه یو څوک چې زموږ څخه رهي وي او کرار کرار لرې کیږي. اسلم مولا عمر رضی الله تعالی عنهما وایي، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د بعثت د شپږم کال د ذی الحجې په میاشت کې مسلمان شو او هغه وخت یې عمر شپږ ویشت کاله و خو صحیح خبره دا ده چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عمر د مسلمانېدلو په وخت کې درو دېرش کاله و خو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د بعثت په وخت کې د د عمر شپږ ویشت کاله هر وخت چې به ډېر خلق سره یو ځای شوه، د هغو د منځ څخه عمر او خالد رضی الله تعالی عنهما لوړ معلومېدل او کوم وخت چې به پر آس سپاره شوه، پښې به یې مځکې ته رسېدې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یوازې دا نه چې ډېر جګ و، بلکې برداره او غټ سړی و، دبدبه او هیبت یې درلوده، فقط د ده رضی الله تعالی عنه د قیافې څخه خلق بېرېده. رنګ یې سپین او د سوروالي و خوا ته مائل و. مخ یې په غوښه ډک و. سترګې، پزه او باړخوګان یې ښه ایسېده. پښې او لاسونه یې ډېر غټ وه. کروړ، کروړ او پېچلي عضلات یې درلودل. د خلقو په منځ کې چې به رهي و او تا به د لیرې ورته کتل، دا به دې خیال شو چې دغه یو نفر پر آس سپور دی او دغه نور پیاده دي. تګ یې ډېر چابک و، څوک نه شوای پسې رسېدلای. اواز یې ډېر زیات لوړ و، که یې په لوړ اواز یوه لویه ناره کړې وای، کوم چا چې به واورېدل قریبه وه چې بې هوښه دې شي. شفاء بنت عبدالله رضی الله تعالی عنهما چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لمسۍ ده، یو عابد او پرهېزګاره قوم یې ولیدی چې آرام آرام تله په کښته اواز یې خبرې کولې، خواړه یې لږ خوړل. جې پوښتنه وکړه چې دا څوک دي او ولې داسې کوي؟ ورته وویل شوه، دغه زاهد، عابد او پرهېزګاره قوم دی. جې ویل، سبحان الله! ما عمر رضی الله تعالی عنه لیدلی دی چې خبرې به یې کولې په خلقو یې اورېدلې، یعنې په لوړ اواز غږېدی او تګ یې چابک چابک کاوه، که به یو څوک واهه خوږاوه یې او چې خواړه به یې خوړل ځان یې مړاوه مګر پر دغو ټولو سربېره د حق ویونکی و نو زهد او تقوا، طاعت او عبادت په آرام تګ او ځان ضعیف ښکاره کولو کې نه دي. اصلع و هغه چا ته ویل کیږي چې د نزلې وریښتان یې ختلي وي خو د ده رضی الله تعالی عنه وریښتان ډیر زیات ختلي او لږ وه فقط د څټ و طرف ته یې یو څه وریښتان درلوده حتی د سر پر بغلو یې لا هم وریښتان نه وه کله چې ږیره سپینه شوه نو ږیره او د سر هغه پاته وریښتان یې په نکروزو سره کول لکه څرنګه چې مخکې مو وویل د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مور حنتمه بنت هشام ابن المغیره المخزومیه ده چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د اکا لور ده د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او خالد ابن ولید په منځ کې د عمر رضی الله تعالی عنه د مور له طرفه نسب او قرابت موجود دی او دغه د قرابت او دوستۍ وجود پر هغو کسانو رد دی چې وايي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ښه نه ایسېدی ځکه په قوم کې سره جلا او لرې وه حال دا چې دوی قریبان وه او پر عمر رضی الله تعالی عنه خالد رضی الله تعالی عنه ګران هم وو ځکه دده د اهل او کورنۍ څخه وو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کورنۍ او اولاده حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ډیر اولادونه درلودل د مشهور اولادو څخه یې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه دی چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مشهور صحابي محدث فقيه عابد او زاهد او د مسلمانانو لوی عالم دی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نور اولادونه، عبدالرحمن اکبر، عبدالرحمن اوسط، عبدالرحمن اصغر، ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنهم اجمعین دي او نور اولادونه یې عبیدالله، عاصم او فاطمه رضی الله تعالی عنهم دي چې دغه عاصم ابن عمر رضی الله تعالی عنه د عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه د مور له طرفه نیکه دی. د عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه مور د عاصم ابن عمر ابن الخطاب لور ده کوم وخت چې عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه پر خپل اقرباو چې بني امیه و د خرص او مصرف لخوا تنګي راوستل نو دغه اقرباو یې د بني امیه و یو مشر ته شکایت وکړي هغه مشر یې ورته وویل، دا عجبه نه ده چې نسبت یې و عمر ابن الخطاب ته کوئ او بیا شکایت ځینې کوئ، دا د هغه د نس له څخه دی. یعنې کوم وخت چې عمر ابن عبدالعزیز د عمر ابن الخطاب د نس له څخه دی، نو خود به دغسې زهد او تقوا پکښې موجود وي. دا په زهد، تقوا او پرهېزګاري کې د حضرت عمر ابن الخطاب رغدی الله تعالی عنه شهرت و. عمر رضی الله تعالی عنه نور اولادونه هم درلودل عمر رضی الله تعالی عنه د جاهلیت په زمانه کې درې ودونه کړي دي او په اسلام کې نور ودونه هم کړي دي او مشهوره زوجه یې ام کلثوم رضی الله تعالی عنها ده چې د علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه لور ده نو اوس د اهل تشیع او نورو معاندینو و خبرو ته وګورئ چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په باره کې یې کوي، حال دا چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه زوم یا د لور خاوند دی او علی رضی الله تعالی عنه دغه خپله لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په وخت کې په نکاح ورکړه چې څوک دا فکر و نه کړي چې دغه دوستي پخوا شوې وه او بیا یې د خلافت په سبب اختلاف پیدا شو، هېڅکله داسې نه ده، بلکې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په وخت کې دغه نکاح او واده شوي دي. د معاندینو خبرې بې حقیقته دي. ام کلثوم د حضرت فاطمة الزهراء رضی الله تعالی عنها لور ده. چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لمسی کیږي د حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما خور ده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حیات کې زیږیدلې ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې د دې سره د نکاح کولو اراده وکړه د دې رضی الله تعالی عنها عمر لږ او کم وو نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورته وویل، یا امیر المؤمنین دا کوچنی ده؟ عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل، یا ابا الحسن را په نکاح یې که. په والله زه د دې عزت او کرامت دونه ساتم چې بل څوک یې نشي ساتلی. حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم موافق شو. د نکاح تر تړلو وروسته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و مسجد نبوي ته ورغلی او هلته په روضه او هلته په روضه شریفه کې د منبر او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور په منځ کې کښېنستی چې اصلا دغه ځای د مهاجرین الاولین د ناستې ځای وو نو عمر رضی الله تعالی عنه د مهاجرینو په منځ کې کښېنستی او ویل مبارکي راکړئ خو ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه اورېدلي دي چې وې فرمایل، د قیامت په ورځ هر سبب، هر نسب، هر قرابت پرې کېږي، بې له زما سبب، زما نسب او زما قرابته. د قرابته څخه مقصد هغه دوستي ده چې د نکاح په سبب پیدا کېږي، چې په عربي کې صهر ورته وايي، په صاد سره، صهر، صاد او کوچنۍ هې. نو عمر رضی الله تعالی عنه وویل، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مې نسب موجود وو، هغه چې د عمر رضی الله تعالی عنه لور حفصه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په نکاح کې وه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مې سبب هم موجود وو چې د ده علیه الصلاة والسلام د اصحابو څخه یم نو ما غوښته چې دغه دریم شی چې قرابت دی هم ورسره یو ځای کړم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوم وګرځم او د دغه د پاره مې کوشش هم کاوه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ام کلثوم څخه دوه اولاد پیدا سوه چې زید اکبر او رقیه دي ام کلثوم او زید اکبر دواړه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر وفات یوه ورځ وروسته وفات شوه خلقو به د ده او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنهما په منځ کي مقارنه او موازنه سره کول. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ډېر نرم، حلیم او پاسته طبیعت خاوند وو، مګر نه د الله جل جلاله پر دښمنانو، خو د مسلمانانو سره یې ډېره نرمه، پسته او ملایمه ګذاره کوله. تر داسې اندازې چې د مسلمان نانو ماشومانو چې به ولیدی پسې ځغستل به یې. عادتا هلکان چې استاد وویني ځینې ځغلي او پټیږي مګر هلکانو چې به خلیفة رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ولیدی پسې ځغستل به یې او ورته ویل به یې یا ابتی یا ابتی ای پلاره ای پلاره او ده رضی الله تعالی عنه به یې پر سرو لاس ورتیراوه. دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نرمي او حلم وو، مګر کوم وخت چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خلیفه شو، نو د ده د خلافت په اوله هفته کې چې به کوم ځای ته ورغلی، هلته که به د اصحاب کرامو مشران هم سره یو ځای وه، یوې او بلې خوا ته به د ده د بیرې څخه تښتېدل. خلق په بیره کې دي، ځینې تښتي، نه غواړي چې د ده سره مخامخ شي. خلق انتظار باسي او ورته ګوري چې اوس عمر رضی الله تعالی عنه په خپل خلافت کې د خلقو سره څنګه ګذاره او معامله کوي څو دغه خبر په خپله عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته ورسېدی چې خلق دده څخه تښتي او نه غواړي چې دده سره مخامخ شي. نو يې مؤذن امر کړ چې غږ وکړه، الصلاة جامعة، او دا خو درته معلومه ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وخته څخه دا عادت او رواج و، کوم وخت چې به د یوه مهم کار لپاره د خلقو جمع کېدل یا راټولېدل مقصد وه، نو به دغه ناره کېده، الصلاة جامعة، او خلق به په دغه ږغ په مسجد نبوي کي سره یو ځای کېدل نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په امر د الصلاة جامعة ږغ وسو او خلق په مسجد کي سره راټول سوه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پر منبر کښېنستی کوم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خطبه ویل د منبر پر هغه لوړه او درېیمه زینه به درېدی کوم وخت چي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفه سو دنمنبر پر دوهمه زینه به درېدی او پر هغه زینه به کښېنستی کوم چي رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم هلته پښې ایښوولې دا کار یې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د مقام د احترام په سبب کاوه. نو عمر رضی الله تعالی عنه د منبر پر هغه ځای کښېنستی کوم چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پښې ایښولې. کوم وخت چې خلق سره راټول شوه عمر رضی الله تعالی عنه ولاړ شو او په خطبه ویلو یې شروع وکړه. د الله جل جلاله حمد او ثنا یې وویل. پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې درود ووایه او بیا یې وویل. عمر پر موږ شدت کاوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجود څخه نه بېرېدی. کله چې بیا ابوبکر صدیق زموږ امیر وو، بیا هم ده شدت کاوه. نو اوس چې ټول امر د ده په لاس کې دی، څه به راسره وکړي؟ هر چا چې دغه ویلي دي، رښتیا یې ویلي دي. مګر کوم وخت چې زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وم، د هغه نوکر او مریی وم. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه اندازه کریم، رحیم، نرم او مهربانه وو چې هیڅوک د هغه و ځای ته نشي رسیدلی لکه څرنګه چې الله جل جلاله د هغه علیه الصلوة والسلام په باره کې فرمایي بالمؤمنین رؤوف رحیم چې دا د سورة التوبه یو سل او اته ویشت نمبر آیات دی، نو ما خپل شدت د هغه علیه الصلوة والسلام د نرمۍ سره ایښی وو، زه د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په حضور لڅه توره وم، څرنګه چې یې غوښته هغسې یې استعمالوله، یا به یې په پوښ کې پټه کړه، یا به یې پرېښوولم چې پرې کېدل وکړم، یعنې ما خپل ځان او خپل شدت د هغه علیه الصلوة والسلام په حضور کې ایښي وه، که به یې شدت غوښتی پرې به یې ښوولم چې شدت وکړم او که به یې نرمي غوښته منع به یې کړم، زه تر آخره د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سره پر دغه حال وم څو د الله جل جلاله ملاقات ته یې رحلت وکړ او الحمد لله هغه زما څخه راضي و او زه په دغه حال ډېر بختور او خوشحاله یم. تر هغه وخته د هغه سره پر دغه حال وم څو الله جل جلاله وفات کړ او الحمد لله هغه زما څخه راضي وو او زه په دغه کار خوښ او بختور وم. محترمو وروڼو څرنګه چې فیته پای ته ورسیده زموږ پاته بحث به د خلفاء الراشدین د سیرت، پښپژمه فته کې واوري ان شاء الله تعالی وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين